بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غصاء أحوى سورة علا کے اثبات توحید فاقلی و دلیلون سرا او ترغیب قران ته تزهید فی الدنیا سبح اسم ربک الاعلى پاک او غنانم د خپل رب چې اوچت ته الذي هغه ذات خلقا چې پیدا کړی دی هر یو شی فسوا او برابر کړی دی په خپل قوتونو والذي قدر فهدا او هغه ذات ته چې اندازه کړي دی هر یو شی په خپل اندامونو فهدا به وتا رهنمایي او لار سم کړی دا د دنیا د ژوند کې انسان دی او که جانور دی والذي اخرج المرعى او هغه ذات چې رستلی دی ونيسرک لليسرا دیم نعمت مونږه ساتو اسانو تعالی را لار د جنت فذکر ته بیان کوا فذکر نصیحت کوا په قران سره ان نفعت الذکر یقینا چې فائدہ باور کی بیان ستا څنګه جزاریات کې ویلو یقینا کامیاب شي هغه څوک چې ځان بچ کو د شرک نه او ځان پاک کو په کلمې سره وذکر اسم ربی فصلا او ویغست نوم د خپل رب نمونځ وکړه په لږ عمل سره کامیاب شو بل تو سرون الحیات الدنیا بلکې تاسو هو هغه صحیفه د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام